الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم را الله پویږي په مطلب د دې حروف او تلک آیات الكتاب دا دی آیتونه د کتاب والذي انزل الیک آج نازل کړی شوی دی تا ته من ربک طرف رب سنا الحق دا حق دی ولكن اکثر الناس لیکن زیاد د خلکو نه لا یؤمنون ایمان نه راوړي الله الذي الله غزاد دی رفع السماوات پر تکړی اسمانونه بغیر عمدین بغیر دستانونه ترونه اجینه تاسو غیلره ثم استوى على العرش بیا برابر شوی دی الله په عرش باندې ما وسخر الشمس او تابع کړی دی تاسو پر نور او قمر او سپوږمۍ کل دا ټول یجری روان دي لاجل مسمن تر نیټه مقرره پوری یدبر امر تدبیر کوي د کارونو یوازي يفصل الآيات جدا جدا بیان تاسو د دلایل لعلکم خامخا بلقاء ربکم چې په ملاقات درب تاسو توقینون یقین ساتي وهو الذي الله غزاد د مد الارض چې غړول د زمکه وجعل فيها او یخی دی په دې زمکه باندې رواسي غرونه وانهارا اولی ومن كل الثمرات او رازر انکړي د هر قسمه میونه جعل فيها زوجين ومن كل ثمرات د هر قسمه میونه جعل فيها ګرځولي دی الله معنا پیدا کړی دی بیا په دې ځمکه کې زوجین جوړه جوړه اثنين دوا یغشي الليل النار ران غاړي شپې لا پروز کې نفي ذلک لا آه او یو بل پسې نه جوختي یسقا بماء واحد سینوان څنګه والا غیر سینوان شاخون والا نه یې سیده یو ځینې دي چې هغه نه غني شاخونه تیل تیل تیلی ښه سینوان د څنګه والا او غیر سینوان نه د څنګه والا یسقا تاسو کولای کیږي خړوب کیږي بماء واحد په یو قسم وبو باندې زمکه یو د میوه ته وګوره جدا جدا کجوري ته وګوره انګور ته وګوره او مرخانه ته وګوره دا ټول یو تنیز دی بل دی یو بل تنیز دی دی او خوانی جدا جدا دی ونفضل بعضا غرکو مون بعضو لرا علا بعضی په بعضو نور میو باندې پیلو کول په خوندونو کې ان فی ذلک الایات یقینا بری کې دلایل لپاره قوم عاقلون چې بوي و ان تعجب کته تعجب کې د دیو خلقو د دې انکار او مخالفت نه فعجب نو ډیر تعجب خبره د قولهم وینا دیو فعجب ډیر د تعجب د قولهم وینا دیو اذا كنا ترابا وای دیو کله چې شوم خاوري اینا لفی خلق جدید ایا شوبم په پیدایش نوی سره دا ته ته سره بیا هم الله مې را باندې چې کوي دي ظلمونه چې غلط قتل پرون یړون کولې نو بیا غلط یو ردل پرون الله سره کون کولې نو بیا غلط خبرې کولې سم دسي د خبرې سره چاړه وي زور مې را باندې وان ربک لشدید العقاب او یقینا رب ستاسو غضب والا دی او یقول الذين كفروا وای کافران لولا انزل علی ولنا نازلیږي پیغمبر ته ناراضي آیات سمو جزا زمونږ د طبیعت مې ربي طرف طرف ددنه انما انت منذر تیرون کې ولی کل قوم هاد او د هر قوم د پاره لار خودون کې دی الله يعلم والله پویږي ما تحمل كل انثى هغه چې باري هر یو زنانه وما تغيظ الارحام او هغه چې کمی رحمونه وما تزداد هغه چې زیاتې کله رحم کې دوه درې وو نه بچی شي کله پکې نیو نیم غړې پیدا شي یو نیم غړې کله رحیم پورا نیټه باندې بچي پیدا شي نو کله په نیمګړي نیټه پیدا شي وکل شیء عنده واره شی د الله سره د مقدار په اندازه باندې عالم الغیب په دې په پټو به مخلوق والشهادت په ښکار د مخلوق الکبیر ډیر لوی د المتعال چته سواء برابر دي منګم تاسو نه من سر القول هغه سوچ پټه کوي وینا او منجاربي او هغه سوچ کار وینا کوي په زور وې نو الله ایزا اورم او په پټه زړه کې ساتي نو ما ته پته ده او هو مستخفن باللیل او هغه څوک چې پټیدون کې د شپې وصارب من نهار او خریدون کې د ورځې نو هغه چې د شپې په سړو کې نه نوځي کورونو کې نه نوځي الله ما ته معلوم دي او هغه چې د ورځې د سړو نه راوځي دا سار وخت دي سړونه ته د جمعه نه راوځي سړونه به براره جوړي دروازې ته باندې ګوري چې بند مې کړو د چې منډه کوي وسار به بالنهار نه حیوانات له معاقبات دی خاص د الله د الله لره دی معاقبات یو بل پسیرات دن کی ملائک من بین یدی د مخکې نه من خلفی ورستونه د دې بنده یا له د دې بنده د پاره دی له د بنده د پاره د الله مقرر کړی دی له د دې بنده د پاره الله مقرر کړی معاقبات فر لپس دی راتلون کی من بین یدی د مخکې نه من خلفی او ورستونه ملائک یحفظونه حفاظت کوي دلاره من امر الله بامر الله په حکم د الله باندې الله ته حکم کړی چې دا انسان ساتي کنه دا به شیطانانو خنی خنی کړي ان الله لا یغیر ما بقوم الله نه بدلی هغه نعمتونه چې کی په یو قوم باندې حتی یغیرو تر دې چې دی بدل کې هغه عقیده او عمل ما بیان پسې ما چې دی بزرونو کې دي عقیده بدل کې او عمل خپل بدل کې نو الله به سوګي عذاب نه راولي نو دا اوس نن سبا چې چغي وي او بنګي د پلان کې د خدای پلان کې خر کې دا عقیده خرابې دي و اذا اراد الله کنه دغه بچان دا د الله بندګان دي او د الله په قبضه کې دي کدا خلک ټیک شو الله به سي دیږي و اذا اراد الله بقوم هغه شي دی کنه جنرال زی هلیکاپټر چې خراب شو یو ګراوند کې کوش ګراوند کې نږدې دغه یو جوم پړا غوندي و یو کچا غوندي دی کور وډا بابا ناسو جنرال زی ورغه چې بابا زه دوه رکعات مونږ کولای شي مې چې بیٹه پړو وکړه نو دې ستاسو ضرورت یې حاجتي نو هغه ته چې وکړه خندل زما څه حاجت وي ته ما نه پېژنې زه خو جنرال ضیا یم او راپسې غوړ بیټا ته د کوم ځای نه راغلې وایي الله وایي ته زما ځای ته چا نه را پرېښودې نه شو را رسېدې الله نے مجھے کان سے پکړ کر آپ کے یہاں لایا الله زه د غوږ نه ونیولم او دلته راورسولم بر هوا کې هلیکاپټر کې روان وم او جاز خراب شو الله د غوګونو نیول ستا مخې ته راو درولو ستا که څه ضرورت دی وې زه د یو وزیر سره د غوما نو کروم او په دروازه باندې ډیوټي مې او چې کله لټر کېدم نو ما هغه ته د خاصو کو چې زما په زړه ارمان دی او دا کار را لوکه حج لازم یره مته اجازه ورکړه بار دي دکې کړم عالم ویخه وې دا خو او بشي بابا ته یوازې ولې خزه دې نشته وي چې خزه مې وستا او د خزي دواړو هغه ما وکړو حتی دا غلار چې زید وړه حج لاړ شي بډې هم ځان ته بوزوزا دا الله دې وګونو نه نيسي بیا سمي اراد الله بقوم خو چې پويږي کنه اذا هغه پويدو پدې اذا اراد الله بقوم سوء ان الله دې وغي تقریر کړي سړی به اعلان شي چې 40 سال مونږه په دې ملک کې د کوم مقصد د پر چې لا اله الا الله د پر دا ملک خدا داد ملک آزاد شي او هغه د پر مسنې دي کړي اوس دا پنځه شپږ میاشتې وشوي چې ان شاء الله موږ په کار شروع کړی دی او د الله او د الله د رسول نظام په دې ملک کې قایمي پرې خو یارامیان پرې نه خو اذا اراد الله زر په خپل نیت باندې مان الله سره پیژني و اذا اراد الله بقوم کل جل اراده وکي په یو قوم باندې د عذاب فلا مرد له نشته دا پر او پس کون کې و ما لهم نشته پر من دوني الا الله نبي وال څوک بچ کون کې یا می وال څوک مددگار هو الذي يريكم البرق الله ذات د چخي تاسو تبريخ ناګانې خوفن د پاره د یری د مسافرو چې په منډه منډه آبادی ته ځان ورسي و طمعا او د پاره د تمی او پرشتي من خیبتی د الله د یرینا دا برج درز درز کیږي دا څه دی دا رعد پرشته ده او دا د الله تسبیح وي دا غره او دا پلاکا چې دا دغه د چابک گزار دی خوريزي دی وزې نمبر زیاته شړي وي سب می پيسيبو بي مې شا او رسي او يرسل السوائق اور علي الله تندرنا پيسيبو بها رسي دغه تندرنا مې شا چاته جوړي بل ورځ ثواب یې ورته سړي غواګانی ماګه ټولې یار سمرداري کړی میخ نشي قبلولې د پر سوالونه دي بشین زره برا الا کباسط کفه مگر پشان دا کس چې غړون کې خپل الله سن لیل ما وبوتا ليبلغ ليبلغ پاو چې ورسید او بخله دتا وما هو ببالغ ندي رسیدون کې دا او بده خله ده دا الله نه علاوه چې بل چا نه غواړي نه سړی ده او د بو په غاړه ولاړ دی لاسونه څنګه غړي دسی الټای نیولې اول ته چې وی یو بورا شي یو بورا شي نو برازي ناراضي نشي راتلی د ده خوله ته نشي رارسېدی او که دی په دې لاسونو راوچتوي نو نه راوچتېږي ځکه چې الټه یې نیولي وي نو دغه شان د الله نه علاوه چې بل چا نه غواړي نو داسې دی لکه د اوبو په غاړه ته تږی او الټه دې لاسونه نه ولي چغې وایي رامده چې بابا لوی ځوانه راورسېږي خو نشي راتلی وما دعاء الكافرین او نه د دعا را بلنه د کافرانو الا فی ضلال مګ په گمراهی کې ده